او د چا طاقت وي هم مجامات کولای شي واجبات لکه پیغمبر خدا داغه عبادت نه دا خپل اولا او اخر کې وي تزيد هم کوي او غشيانهم و الههم دا هر څه بشي ابن کثیر بعد تقدیر دی پکې دا مسلې هم وکړي او دوی چې یا خدا ترجمه دا چې کل عینی شو ان ځای خواهشات باندې کړی ته به چې کړی نه او دام کې شي انتهای ځان بن کړی وي ونبيا پدا سال پیغمبر بوي او من الصالحين پیدا بوي د صالحان موجود وي د صالحان بیا اعتراض کوو دا یو ظلم کړم له مخکې ما پیاد دي بیا ورته کوم صالح ولان دي مرتبه ده او ته اله پیغمبر صالح شو اعتراض باندې پوښي ومن يطع الله ورسوله فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين څلور نمبر دی او یو صالح نو اعتراض نو جواب دا دی چې منطق کې خبرې کوي خلک نو هغه دې ته کلی مشکک وای کلی مشکک ته ځنی یو شی هم رڼا کوي او بل شی هم رڼا کوي خبر پوښوي دا مفسرین سجړې وړي وي موږ اوس پوهیږو وخاطب علی السلام رب سبحانه ولم يخاطب لك طرح الرسائل مبالغه في التضرع وجدا في التمثيل زموږ د وطن کا مقلان چې ګوري چرته نو په غیر د پیرو باندې کار نه کی په غیر د کاکا سم کار نه کی په غیر د لوبو باندې کار نه کی اجو واسطه غرزول غواړي چې کوم وخت الله ته متوجه شوي نو بیا به واسطه غرزه یا الله اے زما ربا سنگ و زما غلام وشی وقد بلغنی الكبر رسول ما تا بداواله دلته ابن عباس نه حواله ورکي یو قول شپکشل کال عمر دی او د بیبي اته نبی دی اسوک عمر یو کم سل کال دی اسوک دو نبی دی اسوک پیزا تیارې پیزا ویارې او یارې شپته بار تفیر محمد وامرأتی عاقر حال دا چې بیبی بی عاقر دا عاقر شن توی چې اولاد نراوړي ځکه د اولاد د وتو دا دا زنانا تقریبا چې 50 تا 55 تا 60 تور شي نه اخوا بیا نه دي قال ویلی پرشته یا الله ویلی کذالک الله دقس الله کوي هغه د الله يرضوشي قال رب اجعل لي آية يا الله زما لپاره نه جوړ کړ زما بي حامل شو قال آيتك الا تكلم الناس نه خداس ته خبر نشي کولای طاقت د خبرو بدی نیوی خبرې باندې کنه طاقت د خبرو بدی ختم شي او دې لپاره به ختم شي چې اوس ته وذكر ربک شکرې کوا منځونه کوا هغه به کولای شي خلکو سره خبرې ته طاقت بده نه نو وزګار بشي د الله شکریو ثلاثه ایام درې ورځې پر لپسې ثلاثه ایام نو ثلاثه نو ليال ثلاثه ایام شپې دې درې ورځې وانما جعل لساني دې لپاره د تخلص المقتصد ذکر الله وشکره قضاء الله تعالی د نعمت شکر ادا شي الا رمزا خبر بنش کوله مگر اشاره په اشارو خبر کو په خیر علی د اشاره کوا سر خزوا بیا استثناء منقطع را ځکه چې مخکې خبر دي او دا خبر دي او یا کلام اتصاب په استثناء متصل ده مراد خبرونه خلق بنش په هکوله مگر په اشارو په پرشي نه بن پسل شي او رمز ویل شي خوځېدو ته ارتمزا تحرک واذكر ربك یاد لره خپل رب لره په دغه ورځو د بندیدو د جلی کې د الله د نعمت شکر یاد کړه کثیرا ډېر ډېر وسبح فاکی بین ولرنا الى عشی د زوال نفس بس بخیل نفس والابکار او د سحر په ټیم کې کدا وخت شو ابکار وقت سبان وخیدا تر ساخت پورې دي تاسو ویل شي په خبره پوه شئ د ته ابکار یو تر اصل کې وختي وختي راتلو ته ویل شي مراتب وقت الابکار سګیا تسبیح لمو دي دي دوه وخت وزر کوا سګیا الله یا دول عام دي او تسبیح په خاصه ده دا د هغه لپاره نه شو وایس قالت الملائکه هغه ته موږ یاد کا چې لپرشتو اوس دا د حضرت مریم علیه السلام قصه ته بیا راځي قصه د کیا سره په دې منځ کې را لګره او هنالک دعاش او مراد د ملائکه نبی جبرئیل دی او بیا غو بحث کوا چې ذکر د مرشد مجنی مراد یې یو تن دی عزت لپاره او یا غني پرشتي خبره پکې دی واده کړی نو وی غني راغلی بغني اے مریم ان الله اصطفاکی الله ستا انتخاب غورواله کړی دی وطهرکی پاک کړی واصطفاکی غور کړی لسائر العالمین په خزو د زمانه باندې استفاد التلازی ابن جریر مسحاق ومریم په کنیسه کې محبوسه وه یعنی الته موسی ده دا یې روالکو نو یوسف دې د ماماز دې څوک دې او مور خپل ګرځولي دا دواړه منخ دې د بیت التغه د بیت المقدس لپاره دې په کنيسه کې مریم چې بخاله شي او بن یوسف منځي به واغسته غار ته بتلو پاکي وبوي دا کول وي او پرشتي پرې کې مقبلتن عمره بالبشاره پرې وخت پرشتي راي مریم سره خبرې کوي اے مریم ان الله استغفر اذا موت قياسا دي ابن تيمين وإذا سجود عمران ده فرض شان دي سوق وينا تفقلي خبرة كده سوق وينا دا الهامات دي نو که خبري وسره کړی باب الكرامت شو کرامت دا اولیاء سوچ کرامات نه ملک معتزله وای دا ارهاسات دي د عیسی اسلام پیغمبري لپاره بنیادونه دي څو کې د حتی مې زکریا اسلام پیغمبري معجزه ده اوس دا کوله چې پیغمبران خبرې کړې او سره خبرې پرشته کوي بل چې دا کوله شي پنځه کوله څوک چې ویلي شي کوله دا پیغمبر شو څوک کوله شي په دې مسله کې اختلاف دی چې پیغمبر او کنه اختلافات پکې اکثر علما کوي وطهرت پاک کړي د کمزوري د زنانه ولا سو په هر د پاس پکې نه تلو سو په نور نه ناکار اخلاق یا کفر وغیرہ واستفا کې دوباره دا انتخاب دی بیا خاون دی طالب بچی رکړي په نصاب عالمین باندې په زنانه او د مخلوق دا ځان یو بل بحث علمي شروع شو چې آیا په ټول زنانو کې غوړه سوکته نو په تیر شي امت کې حدیث کوي مریم او په دې امت کې څوک دي نو په دې علماء مختلف دي فاطمه غرضه عائشه غرضه خدیجه کبرا نو کله به وو چې پیغمبر خدا یو جز دی نو فاطمه شو په دې لحاظ سره سکی خو یې دخل وګورل او چې دې ته وګورو د پیغمبر خدا خدمات ته او د پیغمبر خدا تر کاروبار خلیل کبرا غوړل اکه د علم او د فصاحت او د بلاغت خبر شروع کړه حضرت عائشہ غوړل په دې مسلو کې بعد اختلاف هوی چې حضرت فاطمه ده او بعض علماء په دې کې توقف خره په سلیم مکوا خبره پوښتنه څو پکې د عائشې خبرې کوي څو پکې د فاطمه خبرې کوي څو د خدیجه کبرا خبرې کوي او په دې امت کې وهذا كل ذي ذي بخلي ابو نساء فاطمه ثم امه ثم عائشه دې خبرې لسوي وبعض تعرضوا کو ته دې مثلا کې نه توقف وکړو یا مریم اوتی بی ربک اے مریم تابعداری وکړه د خپل رب لپاره بار بار تاوات کې یا مریم یا مریم چې دا آینده خبره سره چې اهم خبره وي اواز په کتلن کې بیا ته کتلن کې لا خبره آینده چې روانه دا ډېر ضروري ده او قنوتی تابعداری وکړه د قنوت معنا قیام سو کوئی تابعداری وکړه سو کوئی همیشه عبادت کوه وسوی سجده کوا ورکعی وکو کوا ما باقی در رکو کوا اس اعتراض کوا سجده خو رسته را دی او کو مخ کی را دی نو وسو دی ورکعی کو ورکعی وسو دی پکارو تران نو که جواب کې کې دې شي دا غي په منځونو کې سجده مخ کې دا مهته باندې اکوي نه زمو پښنده دام پکېرا ور پر مطلق جنې دام کې دي شي دام کې دي شي اسو کې په زمانه کې بعد سجدي وکولې رکوع باندې کول جاب رکوع کول سر ځړ ور دام کو دام کو لکه کشاف وی ذالک دا چې کوم تیر شو من امبایل ہے دا د پټو خبرو امبا د لبا جمالا نبا یو خبر ته وي چې پاکي لوی فائدہ وي او د غیب خبر وي نوحي الیک من تاسو الہ وحی کولا وحی بل تا پټه غوندي خبر وړاندې کولې ته وحی ویل شي وما كنت لديهم نوت انت موجود اذ يقول كنا قام فكما يخرجوا خپل قلبنا قلمونه غورځول چې دا مریم بل چا په وار کې راځي دا چا په خسن کې راځي چې دا چا قلم د پاسه پاتې شو دا غبي وګو نه و یا فتره وخته ايهم يكفل مريم ليعلموا ايهم ورزولي چې معلوم کړي چې کوم یو سره د زم کوي ځان سره کفاره پکې د مریم زم کوي ځان سره مریم وما كنت لديهم نه په وخت کې اذا قسمو په وخت کې دې بحث کاوه یو ویزه اخلم بل ویزه اخلم دا تاسو د چاوي الله درته ویلي نو ته پیغمبر شو اس قات الملائکه فوق بیا پرشتو ویلي یا جبرئیل دی موږ ته موږ ټول پرشتیا څه چوته یا مریم ان الله استبشرک بکلمه منه الله تعالی خبرې کوي او کلمې باندې چې صادره را ابتدای د الله نه را عیسی ته کلمه او په کلمې د کن فیضا دې په دې لاسره په دې پوه شوي او دغه کلمه د کن یا د دې وجنه چې په تیر شو کتابونو کې دغه خوش خبر شي نه او اسمه المسيح نوم دغه مسیح دی مسیح هو دغه لقب دی او په عربي کې ورته مشیحه معنی مبارک او عیسی معنی السید او زوی د مریم عیسی په دې کې د حافظ سوقي سنوي سوال په پاسه ما شي دي چې وته عیسی نو ویل شي او دا مریم مت بار بار وی وی دې دې شایع کې چې بلا پلان دې کپلار وی نسبت په بیا مور ته کېدو بلکې پلان ته کېدو دلته یو بل بحث شروع شوی دی د لیکلو بحث دی هغه لیکل دا چې لفظ د ابن راشي د عالمین په منځ کې نو حمزه به لیکو کنه به لیکو عیسی ابن مریم دلته حمزه لیک شوی زما په لیک او قاعده دا دا چې لفظ د ابن راشي د عالمین متناسقین او منځ کې پلا او دوی نو لفظ د ابن نه حمزه په لیک کې کټ کیږي په ویل کې خود کټ کیږي دلته کټ تکنده کټه باسو کوئی په زنانو کې دا کار نشته او دې زما په نسبت زنانه او کوم دا کار دی چې الله اضافت مشهور دي الرسم يوجب طبيعه نعم في كل ذلك مطردا اذا كان مضاف العالمين خلافه والذي يختاره الحق ايضا اذا كان ذلك مشهور چې په دغه نوم مشهور نه بیا پکې حمزه حذف کیدې شي پاتې شو که په قران کې تلیک وی کله کله رسمول کتابت د قران کله خلاف د رسمول لیک د نور کتابونو ما تقدیرو مسیح عیسی ابن مریم وجیها نخور بوی عزت من بوی زد جاه بوی په دنیا کې هم او په آخرت مولانا شبیر احمد وای مخور به په دنیا کې دا امتحان دا سونی شي چې زبد فعل نه پیدا مخور به سونی شي ولې په آخرت کې به مخور التمام قدر منوي اخرت مو مرتبه وي چتوي سفارش به منظور وي خبره پوښي دا ټول خبره ومن المقربين او د نزدو خلق نبوي الله تعالی په قیامت کې ويكلم الناس په داسې حالت کې چې خلق سره خبرې کوي فل مهد په مهد کې مکه لا په خوال د عمر کې مهد زانګو ته متوایو مهد سره مهد مقر السبیه فی رضائی چې زمانه رضاعت وي او دا ماشوم پکې آرام کوي مفردات وایي ما تهيئ للسبيل ماشوم لپاره څه ځای تیارې کړ او دلته علماني مقر السبي فی رضائی دا اصل مصدر سو به وکانه کلام المال ساعه واحده یو ساعت الله ثم لم يتكلم حتى بلغ اسو کو همیشه دا به راشي خو عیسایان دا نه مني قرآن کې شته خو غي نه مني او بیا یې بحثونه کوي په دې باندې ومن الصالحين او دې بويش مرشد نه کان قالت ویل دي رب زماره بان يكون ولد په دې کهلم کې اعتراض راځي چې په خپل د عمر تور سي د ډیر شو نه زیات د دې شو یا سره پاتې دي خو هغه څه خبرې کوي دې ته حاجت دی یو جواب دا دی چې په خپل کې به خبرې خپل ویل کې خبرې ودواړه برابر دي دې ته اشاره کوي او یا دا مطلب دی چې څوک وجلې نشي په کهل کې هم خبرې کوي اي زما ربا څنګه زما اولاد پیدا شي ولم يمسسني بشر ما ته بني ادم رسیدلې نه دی قال واي كذلك الله هم تقص الله پیدا کوي هغه شي دا الله اراده وشي په دې وطن کې مرزایان او په تیر شي تاریخ يهوديان وای مریم علیه السلام نعوذ بالله ثم نعوذ بالله بدفعلی کړی دا زنا یې کړی او دا زنا نه بچی راوړي په خبره پوښتنه نو قران هو چې لم يمسسني بشر نو خبره خلاص شو نه پکې وادشته او نه پکې اسی نو د پیلشته دي مطلقاً د بشر په خلق ختم شوی او هی وايي مرزا غلام احمد قادیانی ملعون هغه وايي چې دا یوسف یو خزه مخکې هم وه او دا دوه مې زګه وکړه چې اعوذ بالله فعل دی وسولان خلق مجبور کړ په دې باندې په دوه نه کې خبره پوښوي نه دا هغه خبر دي د دې وجنا مولانا شاه انور شاه کشمیری کتاب کړی دی اکفار الملحدین فی ضروریات الدین یو سره چې الحاد کې د دین خلاف کار کوي نه ته نسبت تکفر بکې دي شي اکفار معنی نسبت تکفر ملحد اصل کې مسله دا چې د مرزا غلام حق مبارک بحث چې کافر دی او کنه دی خبره پوه نو دا چې کله تاسو په تاوا د علم دیوبند جلد اول روانه وي د مولانا عزیز الرحمن دیوبندی د رښتمو د رښتمو صفحه وګورئ تاسو ته معلومه شي چې په دې کې اختلافات او داغي وجوهات دا دي چې آیا یو سره نسبت ته کفر کې شي حدیث کې وایي چې ته کفر نسبت مکوا کې دې چې ته کفر نسبت کې احدار نه پتا پس مو بشي او د احادیث هم موجود دي من صلى صلاتنا وقال ذبيحتنا واستقبل قبلتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله فلا تخفي الله في ذمته كما قال بل هذه الثلاث من أصل الإيمان الإيمان ده ويخ ده بخري خريط بي يو سبب په ګناه کفر ته نو باسي د ایمان نه نو باسي کفر کې بینه دم نه او ایمان بل اقدار مختلف احادیث شاه نور شاه کشمیری او کتاب ولیکو او د کفر په اړه کې ولیکو او فیصله دا وشول چې کوم خبر کافر پس دی کوم خبره چې د دین نه بداحتن ثابت وي وضاحتن ثابت وي د ټولو نه یا د بعض څوک منکر شنه تسویل شي کافر یو کو بس شو الله واحد لا شريك له سوي لا پیغمبر برابر دی نه منفرد دی نه ټول منکر شو بعض نه یو یا یو شی په دین کې نه وي بداهت نه دی پکې دام پکې شته لکه وای علم پیغمبر دی بل څه پکې وای دوشوي دریم خبر دا ده چې یو خبر سلف صالح نه نقل شوی دا د دې لفظ ترجمه ده دې دا نه ده بلې ترجمه ده دا دریوان سړی کافر دی ښا یا بدیهیات الدین نه انکار کوي یا یو څه په دین کې بلا حق نشي دی پکې وردن نه کوي او یا یو ترجمه نقل د صحابه او تابعین نه د الاینا دې دای نه دا ترجمه دا د دا توسري دا کافر دي په دې وجبانه کتاب کړه دې وې کړه دې کدا علماء او صباحونو اکفار مهدی فی ضروریات او بیا په اشعار کې یو کتاب یو د پاڼې لیکي ایا یا عباد الله قوموا وقوموا خطوب علمت ما لهن یدانی خدای بندگان پورته شي نیک شي مصیبتونه دي مقابله سو شي کوله نو شاه صاحب کتاب کړی دی دلته یو بل عالم کې شیخ ثنا الله پانی پدینو امرخسری علی حدیث هغه هم سخت مقابله کړی ده یو څوک نشبی دی د ایران شیعه دی هغه سخت مقابله کړی ده خبره پوښوي خو ډېر زمانی پورې د مسلمانانو سرکای ته وسره د رحمت کافر نه نو د بټو سیب په دور کې بیا ستالیبان راغلی پر ابو باندې او تا الکان سره جنگ شری مرزایان سره سپشي دا غنه پس هنګامي جوړ شوې شوې کې کې دې کې دې مفتی محمود سیب په دا کې په سملې کې د حزب اختلاف دي ضرور د علماء سره مرګري شو جماعت اسلامي چې علماء دي وبنجان پریان ټول علي حدیثو نو فیصله اوس سرکاري تور سره د بټو سیب په د بټو سیب مرګري وای دا مونږ کړی دي کړی دي نه دي ګوره مجبورا چې سره راشي کرسي په روانه نو کله وای څو آیات تاسو سره زمره مرزا کاته دی کاته ځان کې هدا شي نه مجبور و کنه اوس ما یې خطا لقات سیاسي خبردار غف او سرکای ته اوسې د دا قوميان ته پوسو کې کافر چلو شي څه کافر څه تاسو په دې پورې خان خره بهر تقدیرو اتفاقا کافر دی سرکای طور سم کافر دی د پاکستان په قانون کې په بار دنیا کې هم او د قران او د حدیث پرانا کې براشي پیغمبر خدا ته الله سوی ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين او خاتم او خاتم او ختم درې کلک دي ختم النبيين پیغمبران ختم کړی خاتم النبی اخیری پیغمبر خاتم المغر النبی د دریوان ترجمه لري چې اخیری پیغمبر دی او حدیث پکې ذهبت النبوت والرسالت الا لا نبی بعدی پیغمبر ختمه رسالت ختم زمانه پس پیغمبر شي په دې پوښتنه د پیغمبر خدای زمانه یو عاقب دی الذي لا نبی بعده مختلف روایت دي مولانا مفتی محمد شفیع تقریبا 50 حدیثونه نقل کړي په دې مسله کې صحیح او حسن چې دا پیغمبر خدا نوستو بل پیغمبر نشته دی نه پیغمبر جوړیدون کې نشته دی نه پیغمبر جوړیدون کې نشته دی څنګه چې عیسی اسلام نشته دی نه پیغمبر جوړیدون کې نشته دی نبی بعد دا ترجمه اخی خبر او کړه دې کې داغي بحث دلته نصارا او خبرې لیکلي او د د مور د واټ ویلن دي دیش کال پس ولې تقذف امه يوجان به د مور د پیری کړی د ابو بن نجار او هذا من اکبر فضائل الصالحه برد ما هو عليه من ذا يوت اعلان او دا واقع له الى اخره اذا قضى امرا کله چې اراده کوي شي فانما يقول له كن نشا فيكون نشين مخکې موږ الله کن سره خبرې کوي چې په چا ویلي او بعد وینا الله اراده وکړه او په اراده پسې مراد متصل پیدا شو نو ګویا کې دې چې لکه څنګه چې په لفظ د کن په کوم ټیم کې ځکه دا هغه سره متصل خبر شو دا امر نشته دی اراده وسو کار وسو دا تمثيل دی او حالت د دې امر او د معمول دا مشبه به دی او دا غي اراده غ حالت مو سره مشابه کې تمثيل به وکړي څه وسوي او بیا استرادی دې غلي مشاهده کو حیوانات پیدا کیږي بلا پلار لکه منګکان د لوټر پیدا کیږي ماران د ویختو بدبوې پیدا کیږي لړمان د بادرو جو شی د غیر پیدا کیږي او د بار لوګیاګان نو منګا مچان پیدا کیږي دا سم مستبات دي چې الله یو کی بهر تقدیر ويعلمه الكتاب الله ورته کتاب او کتاب په معنا څه کوی د لیک دی لیک ورته خي عبد الله ابن عباس اسو کې کتاب مراد جنس ته جنس کتابونه جنس کتابونه نور کتابونه تورات انجیل نه مخکې تیر شوی هغه شي مولانا شبیر احمد سے وی قران هم پکې یاد کوا جنس کتابونه ورته خیر د دنیا ته برا کوزيږي او په دنیا کې په فیصله کوي په خبره پوه شي چې قران نور په فیصله وسنګ کوي الله به ورته کتاب خیر نو دام پکې ورته نه کوي والحکمت او پوه د دې په تورات او انجیل او تورات انجیل زره زمانی او سو غپه لطیفه در ته مهمه الله مشانی لطیفه نقل کړي په اور سر کې هغه ورته د امام ابو حنیفه فقہ او شعری سے یو سره تر شعر شافعی مذهب ده خو ولینی قصره دا یو رساله ما ترسته هغه لیکلی او په دریاب کې د بکسه کې خوري عیسی علیه السلام کې راکوټي هغه بکسه به راوالي دا غنه بیا سبق وایي دا په کومه په خبره خو اسما قسم ما دې راځي هغه د امام ابو حنیفه مذهب عیسی راځي امام ابو حنیفه سره په کې دا پکې هم خلق ویلي دبل غیر حدیث مشهور کنا فرمایي نبی صلی الله علیه وسلم زمانه پس به وسره راشي زما د امت رڼا به رڼا به رڼا به څوک دی نعمان د ثابت دبل عالم وایا یو سره پیدا کیږي او زما امت ته د ابلیس نه زیات نقصان رسون کوي نن به سي محمد د ابلیس الشافعي دا ټول درو بکواسونه چا جوړ کړی دي خبره پوښتنه نو دا ټول خبر یاده وخه مهدی به مجتهد وي ښکارا کول نقشې جوړول زبر جوړول سره په دغه حق نه په شان شکل دمار راو او علماء څه لیکي چې مراد ان خطاط ته خاطر سره خان ته کوي په کې به حکم شي به مار راو ژوند باذن الله الله په اراده باندې دلتوي بأمر الله او بيارا دي احياء الله الله بس لا بس بالنفخ او بعد المساق جد نلي او بعد الجبريل سنة بنفخ نلي بل لو شاء الله احياء بنفخ اي شخص كان لها چاپا پوک هم کېدې شي دا چې کله تاسو مطالعه کوئ نو په مختلفو کتابونو کې دا راځي نو ما یو ټکی دی پرور اسه دامی مظهری راغسته دی تفسیر مظهری وقل نبه به على محياه من الله تعالى لا منه كن فيكون لك الله تعالى تقول چې اشیاء پیدا کی په دمه دمه په اسباب عادیه بلا دفع کړي پیدا کولی شي باون صفحه او یکاون باون صفحه کې تفسیر عزیزی تفسیر مظهری جلد دویم اسی دام پکې وایا اما تاسو به باذن الله ترجمه سکلی و یعنی دا الله اراده وسولا نو الله کار کړل معجزات ته چا فعال دي کرامات ته چا فعال دي ارهاصات ته چا فعال دي خوارق ته چا فعال دي ټول الله ښکار کوي د انسان په شکل دا نشي سره طاقت ته ما زموږ د وطن بریلیان ونه دي هغه بیا په هني زما په دین کې دا ځان کوي خدای ګواړي ځان کوي ما زه شي پوخا ولته ما ما په دین کې ناس او سړي کتاب ویل ول ورزي چې کتاب ویل ول ورزي دا زما خیال اوس پوه شم چې کتاب ویل کوي ول وخانه کوي ما چې سری کتاب یې ورځي وکړ دا څنګه چې سری کتاب ولې ته ورځي اوس په شو چې خلکو کتابونه یې خو پوي کین پوه شو چې تاسو مطالعه شو ورته نو له عبارت ورځي نو له مضمون ورځي خو ناس دې بس غټ سره یې لګي ټول مخ کتلې غټ غټ مليان یو قلم یو زیو قلم د جمال غړي خواږي دا ټول یا نسو لس کسان مونږ او لس حری دي پای کې دې د دې اکابر چې څومره دي ټول سوا د مولانا الحمدلله هغه وخت کې دی دا کرامت او دا مولا اختیار شي اما غیر اختیاري ما ته یا یو مولوی صاحب الله دې بخیر ان مرګره په وخت کې ما ته قرآن ورته وایي قرآن ورته وایي نو سورې بنی اسرائیل شروع کړو موږ ته نه منو سو پرشتہ دادی کړي دادی نه کړي دا قل سبحان ربي هل كنت الا بشر رسولا الله لرا پاکي دا ته بنی آدم رسول یما اوس داوی غیر کې دا نه کینه پدې دا پوها غواړي او پوها بالکې چې سړي ته خدای پک پیدا شي له هغه څه پوهور کوي او دویم دا چې پورا علوم ویلي وي دا خواران عقاید نه خبر نه سر په ویلې نحوی ویلي خبر نه چې سر په نحوه څه ته وایي اصلي ویلي یو ټکی دوه ورځې ته خبر نه چې څه چا تفوس کو چې دا زیات څنګه دی وی مجاریه تجلیږي یی پرشته مجاریه تجلیږي ته خبره پوښتنه په زیات اوس مجاریه کومه پیدا شو نو بهر تقدیر دا په توې چې دا څنګه مليان دي دا څنګه لولي مليان دي خبره پوښتنه الا په پوښتنه چې تاسو معلومات شي په موږ زو هیبت او وو د خلکو زه چې ورکلمه جمال غړې ته مولانا نقیب احمد ته خبرې به تکې هغه ماته خبرې به تکې زم خبرې به تکې جګړه ده استاد نو چې یې ما دې له بحث څنګه کی هغه ځاني له حسن لري کی دغه څه وخت خصوي او غټ پټ کیږي د ډېر زماني مع نو چې ورغلو ما از بحث وبزکو ما خو ته کتاب ګوره ما ته چې کتاب کتاب به ته ګوري او زه به واسکو ٹھیک شو او چې کیناس یو څو خبرو شو هغه هو بلاسو ما زه خو امیان سره ناس یو موږ دا مليان دي بار تقدیر دایرم کې نشته دي او بس کتابونه ویری دي سړیر یا لګ او الله مسخکه دي سنی دغه څنګه چې هغه د دین نه خلاف شوږي کنه الله یې مسخکه نو بار تقدیر باذن الله معنا باراده الله او مولانا مورودی مرحوم یو خبره کوي هغه په یاد و عیسایان وایي چې عیسی خدای دی ابن الله دی الله دی ولی یو په دې وجه باندې چې دا مړي به ژوندې کول پلان کې به کول دا خو الله کار دی نه خو الله شکن دا څنګه چې مخکې ویلو چا ویلو نجران وقد راغلی دی دا دویم په دې وجه باندې چې پلان نشته دی چې پیار وي نو دغه شو کنه دریم په دې وخت چې هغه ژوند دی درکه تللی دی نو مولانا سیبو چې دا دیو جوابونه وکړ الله پاک دا یو جواب وکړ د بل کو د یو ونه کو دا یو خبره و ابن اکمها والابرس الاخری باذن الله دا خدای الله کار شو او ان مثل آد ان مثل عیسی عند الله كمثل آدم تشبيه د غریب وي د اغرب سره ناشنا د ډیر ناشنا سره تاسو دا مستفاد ښکاري چې پلان بس الله وي یا ولا الله زوی نو د آدم علیه السلام پلار شنو موږ غره سوال جواب کوي دغه خبره ده چې هغه برخه لري نو الله د دې جواب سپاده څه ونه چې نه دی خطرې اګه جواب کوله لکه څنګه چې مرزایان او غیره وای ورته ویلو چې هغه مرد او قبر مقبره دلته کې نه کیدا اګه ته الله دغه صحیح ویل نشي مطلب دا الله طاقت نشته دی بیانولو کنه الله پاک دا غي ویل بل رفع الله الله دا خبر تسلیم چې او څه کړی خو الله څه کړی کنه دا دې ټول خبرو و ابر الاکمه جوړو مزو بیا تر ما د اعتراض وکا چې په ان په خپل په کول تیر خو دلته خو بجن ناش و ابر الاکمه جوړو اکمه دې جوړو نه دې اسناد الوالدین کار الله کوي زما پلاس کوي ابر الاکمه والابرص برګه اکما چاته چې د مور نه ویني پیدا شي لم يشق بصره ولم يخلق له حدقه سود سوي او د دې دوه دا خبر تخصیص یې وکړو وې دا په هغه زمانہ کې دا د خبرې چې مو ظلامي اغلب طبا كانوا في غايه الحذر انتهاء ما هران چې د دې دوه علاج نشي کولای معاکسته په زمنه د دې وجه الله پاک دل هغه موضوع ورکړي چې په وخت تیزان وو او تیزانو احکام شي کول دو بیا په مخ کې راشه د حضرت موسی په زمانه کې د سحر زور ال تعالی دې موضوع ورکړي چې سحر سره زیات قریبو او زموږ پیغمبر خدا په زمانه کې د سز فصاحت او د بلاغت مسله وا د فصاحت بلاغت مسله شو شولا د فصیح او بلیغ راسي شو او دلته بیا یو دعا هم نقل کوي وهب لکه پکار راولي دم لپاره هم خیر دی ځای کوي او عیسی علیه السلام ته مریضان غوښتل تقریبا 50000 ونن ارتق ذلك ما اتاو عیسی چې طاقت نه راغی کني عیسی په سفر کې علاج وکړو په دعا به شرط من کې ایمان دراوي نو د منځان لپاره دا چې پناست په ځل کناست د غیر لپاره د لندو لپاره د مونو لپاره اللهم انت اله من في السماء واله من في الارض لا اله فيهما غيرك يا الله فاسمان ولا اله ذمك ولا اله په دوه کې بل څوک نشته وانت جبار من في السماء وجبار من الارض ته مصلح د هغه چا چې اسمان کې پزمک کې لا جبار فيه ما غيركم بل څوک پکې مصلح نشته وانت ملك من في السماوات وملك من في الارض بادشاہ د اسمان زمکه لا ملك فيه ما غيركم قدرت في الارض كقدرت في السماء طاقت په زمکه کې زموږ له اسمان کې او سلطان في الارض كسلطان في السماء اصل بسم الكريم استاد عزت من من بوجه باندې وشکل نوري استاد ذات چې په قدیم کې ملک قدیم انك على كل شيء قدير د دوا خصوصیت دا دی کما قالو ان اذا قرا القفزاء چې عمل هيبت وی ویلې والمدي ينظر شي وكتب له وسقي منه لیک ولوتی په کاغذ کې یا پس کې او خړو به کې په نفع ان شاء الله روح المانی 149 واحيي الموتى مړي ژوند کوم باذن الله د الله په اراده دعا وایا وقوي الاحياء بالاذن كما قال بلال ذکر دا خارق عظيم دي قريبا ته هو شي چې اولوه تفاعل ذکر دا ليس من جنس فاعل بشري او د دعا ته يحيى بالدعاء يا حي يا قيوم دا چې په کوم راځي دعاګانې به کوي یا قدیم دنونه اذا فرغ مدح الله واثنى عليه ثم دعا بصفه اسماء يا قديم يا خفي يا دائم يا فرد يا وتر يا احد يا صمد نور پکې وایي وينبئكم بما تاكلون خبر درکو نه تاسو خورئ وما تدخرون مش ذخیره کوي په خپل کورونو کې دلته ابن عساکر عبد الله ابن عمرو العاص ګردار روایت کی اسرائیلی عیسی علیہ السلام ولکان سلو دې کوي یو ته خبر مور دل صاحب لوي په خبر او کړه ستاره پیدا الک بلا سو مرتوی ته مال دا ساتي راځي کنه هغه کم دی چې په کوي عیسی دي خلق وي چې تاسو دا ایثار یا رقم سره پریکوت کنو ماشوم مخلوق خراب کی دا غونډه په کور کې او بند ته دروازه او تواچ ولا ایثار سره وته طلب کې چې رقم شو هیڅوک نو شور ور په کوټه کې مطالبه کړه څوک دی دا ماشومان دي هغه نه دا خو قالو نه دا خو شادوغان دي یا الله شادوغان کې انکار پکانو کما کذا والله اعلم ان فی ذلک بیشک په دې خوارق کې ان فی ذلک المذکور من خوارق الاربعه العظیمه دا د عیسی کلام دی خوارق تاسو ما مخکې د اسباب نه بالا پر دا اشیاء چې کوم تیر شو لآیتن دا یو نقد قدرت ستاسو د پاره بلا واسطه اسباب عادی شي حيث لم يكن ذلك بتخلل آلات وتوسط اسباب عادیتنا تاسو بیا شرع قائد دته یم ها کسب پیژنې خلق پیژنې زمو کتابونو خلق ستوي د نشناش تکول ته سویل شي خلق خلق بچا کار دی د الله خلقکم وما تعبدون خالق كل شيء خلق كل شيء کسب ستوي مشایقایت والا وی علامه صاحب په دې کې دایي خلق علما او اعتبار عبارات مختلف عبارات مختلفه چې په اسباب کېږي په آلاتو کېږي هغه تکسب وي کله وایا کسب دې ته چې کاسب ځان له یوازې نشي کولای دې خالق نه او خلق ته وي چې خالق دې د کاسب نه کولای شي لکه دا بازار اشیاء الله کوي چې موږ کسب کړی یو تحقیق سره دا اراده د انسان خلول په شي پوهه ده عزم مصمم کله کې دې څه ویل شي کسب ستاسو زما کار سره عزم مصمم او داغه نه پس ایجاد د شاکار دی د الله پوښوي نو دا قاعده کتابونو کې د قصوی شي او قران او انسان کسبته لها ما کسبت وعليها ما اكتسبت په دې پوښوي بار بار کسب شته خلق الله کار دی چې د اسباب ولاندې نه تسویل شي کسب په خبره پوښي چې اسباب رباني نه تسویل شي خلقو یو زمانہ و دې زمانہ اوس کلا زمانہ اوسې څو کال اوس یو ځل زوما په دې پیښور کې د جامع اشرفیه جامع مدرسې اشرفیه صدر مدرسو د دې چې سر طرف یو هغه یو پکې شاه منصور بابا او یو پکې مولانا ګور رحمان صاحب او سرور کسانو تقاریرم کول او دا موږ چا غوښتلیو یو صادق سبو د دې سره ډیرو خوا کې یو کله داغي وصفات ته الله دی بخي د مولانا کور رحمان شاګرد او الف طالب نو یو غوښتلیو بیا حقانی فاضل وفات کړ نو په هغه وخت کې ما یو تقریر کړو او دا چې تقریر زما مناسب خو نه دی چې استاد مخکې ویم نو سره چې وایي مال پلان کیا دا زوی راکا نو دا خو انسان ته وینا کوي انسان خو به کسب کوي او خلق د الله کار دی نو څه چې شان کسب غواړي نو څه مطلب دی کوی په مطلب باندې دا تفصیل چې سره وکي نو ته په پوه شې چې څه مطلب دی په خبره کوم دا خلک په خپل خبر دوی کوم چې ما ستوم ویلې او خبره کوم انسان کسب کوي او کسف بالآلات والاسباب راضی نو ته چې د دې مطلب دا چې زم کراشه بس جلو کا دا مطلب دی کنه دا خبر خلک په خپل خبرو کې جما سو ویلې سمع وکړو ان فی ذلک لآیه لکم ان کنتم ومصدقا لما بين يدي من التوراة او رشتینی گنن کیا ما تا حاغی خبر سما پا مخ کنی اغا مخ کسده تورات دا یو خبره شو دوما چې نسخ نه کړی نو بیا څنګه له حلوي نو دا حرم علیکم دا اجتهادیات دي چا ملا سے چا عالم په اجتهاد یو شی حرام کړی دی حرام نه دی په تورات کې نو یوسف علیه السلام راغی وضاحت وکړه چې دا شی حرام نه دی لحلتکم ان اظهار د حلتکم یا خدا چې مخکې حرام نه نفخ وشولا یا حرام نه وي زه اظهار د حلتکم نو دا دویمه ترجمه شو محرم علماء تشجيها او خطا په اجتهاد وکړو ځان نه غلطي وکړي زه په سنه غل شم دا هاذا دا خبره چې رب زما او تاسو الله دې دا می غلار دا دا می غلار دا فلما حس عيسى من الكفر هر کله چې محسوس کو عيسى د دین کفر احساس وي پسترګو سره په وګورو سره په لاس په سره شي تسوي حس دلته مراد العلم دی نو هیڅ ورته ویلي ان داس علم وتحاصل شو لکه سره چې وستر ویني دې ته مشاهده وي لکه د مشاهده په شانتي مراد احساس نه ادراک بل حواس ته مراد ته نفس شو په تور استعاره باندې یعنی بالکل واضح علم وتراغه بیا یو اعتراض او جواب خو دغه وشو بل اعتراض کو چې کوپر خو یې مخکم کړی اوس هم کوي نو دا څنګه اصرار بالکفر هر کلا چې معلوم کړو عیسی علیه السلام د اغینه کفر لکه د محسوسات په شانتي او دا کیږي بل په کفر باندې نو په دې وخت کې دوه مطالبه وکړه قال من انصاري الى الله سوق به مددگار زما حال کوي داعيا يا ملتجئا الى الله په داس حالت کې چې زه پناه غوښتونکي ما الله ته یا روان یم الله تا یا دعوت ورکوم الله تا پوښی کنه دا په یو شو پوخا پوخا د اشنغر د باز مولیان خبره وا چې غیر الله ته څنګه استل سنې دي په خبره پوښی چې عیسی علی السلام واکې موږ نه کوو نه انصاری الله بي حواري وحواري الزبير تقرازي وداس بنا دا خسر قدر من تريد دا مفرد دي حواري مخلص مرقب توي يوزن نبي سم فرمائي سوق والا چې بني قريظه متعلق معلومات بو کی سوق بو کی زبير وزو بیا سوق بو کی زبير وزو بیا زبير فرمائي لكل نبي حواري وحواري زبير مخلص مرګري زما دادي نو مخلص مرګري ته څوک وي څوک جامع سپینه کولې دوبیان دان کې ناشي په دې پوه شي څوک دې بیا جامع سپینه وي څوک دوبیان قصر یو بل سیابا دان دا څوک زما صفاو خو اصل خبره مخلص مرګري دلته اعتراض کوا چې دغه جنگونه نه کول نو بیا به سم وینا کې مات غواړ نو څوک ویل جنگ نه پار نه د حمایت لپاره چې ما د کفارو نه بچ کی په دې کې د اختلافات دي چې عیسی علی السلام څنګه دی واجو او څنګه منشو څنګه چلو شو نو په دې کې دوه درې اقوال دي یو قول دا دی چې عیسی علی السلام د خپل مرګرو سره د یو مرید د یو خاص مخلص په باغ کې او د پکور کې بنش الکلام یو مرګره منافق شو یو مرګره منافق شو دیش روپۍ واغستي او عیسی علی السلام خلقو ته وکړي په دې کمره کې یو خلک راغلو د مخکلا چې عیسی علی السلام ته وخی یو د خدای پاک مشکل کو په شکل د عیسی باندې نو دې راوته نو دې مرشو او عیسی علی السلام کا داسې تمرین نه نو دې کې داسې وسندان نه چې بسم الله راغی داسې ټوټه کوي لاړ خو دې د عیسی علی السلام په شکل شو نو دام پکې دویم قول په دې وخت کې دا چې عیسی علی السلام وی کم سره غواړي چې ما په شکل شي په قیامت کې برځامه ورګل شي مخلص مرګره دي هغه یو ځان پورته شو یو ځل دوزلی نو هغه مخلص سو کوئی منافق د عیسی علی السلام په دې مر شو سو کوئی مخلص سره د عیسی علی السلام الله دې وکړي دا دوه خبرې دریم خبر چې مولانا عبدالماجد دریا آبادی کړی دا او سی مستنبط کړی دا د اغاث اللحفان نا سید امام راجی د کتاب نا او سید خپل معلومات پرانا کې ناغلی کی مولانا عبدالماجد وې دا شام چې ونه په دې وطن باندې داسې وطنو چې په دې د یونانیان حکومت او شامیان ځان نه خلق دي پرنګي او یونانیان ځان دي پرنګي او بیا مثال ورکړي لکه انګريزان چې په پاکستان هندستان باندې بخا حکومت کوم دا یو مونږ ځان نو او دې خلکو له مونږ ځان نو دا ټول شکل دا یو خبره او دویمه خبره دا ده چې عیسی علی السلام په نوم مشهور وو خو لکه شخص چا نه پیژند هر چا دوشوي درېیم خبره چې فیصله پکې ولا نو دلته فیصله کېده نو بیا دلته د 500 د پر ډالر کې یو ورګه په دې ولاړې بل لفاسه دا لرګې چې په دې ولاړې په خپل کې او دا بل لرګې په دغه شانتي دلته پروت قیسه په دفتر کې دبا چې کوم مجرم بشو دا لرګې بدواوس نو په ایسا په ایسا لو شو اوس دسی وای او څلورم خبره شو پنځم خبره سبا نن د جمعې ورځ سبا د هفته ورځ او د هفته پر باندې کسبونه کول او قتل کول غلط دی يهوديان پر ځبان چې په ایسا لو شو نو عیسی علیه السلام ته وینا وسره چې لرګي وایي هغه وي نو چې لرګي واغستو نو هلته ما شومان راځي دی بندي او څه اخوا دي خوا کوي نو پولیس وی چې دا خبر د سروالي دا خو په ټول وخت راشي ما خبره منه څه وکړو بل څه ویل چې راشه لرګي ته وایي او غاڼه ګوره چې په دې غاڼه ګوره کې عیسی اسلام پیوستي بل طرف لاړ او خلک چې داسې درګه د چا په سر کول دغه وایي کنه اپ کوي وایي نو دا ټول خبرې پکې مولانا عبد الماجد کړي ښا او د یو زینا او د بل زیا رویا د وحده هود المعدن ولا هي اسلام اجتماع الحواري په غرفه په دغه المسي مشکات غربه په خبر انګلیس جمع يهود پر جمع اربع فعلا دروازه ونی المسيح هو ايكم يخلو يقتلوه ويقتلوا يكونوا معي دام پکې دا او دا غي نمخ کې دا بل ما ویلې سل شنو سه په هو قدر بیا عبد الکان فی لجن احبار عبی پر ما بزنی په قدر عیسا اخری بیا په ورستو او دل تراضی هو مثال یهود عبد الحواری مال عیسا ورته جوړ او بلغت ملک هو دا په راضی شهید شو درې ورځې په قبر کې پروت دی درې ورځې پس عیسی بنده پاره شو الله ته چت شو روح ته چت شو بنده پاره شو دا غیر پس دا شو دا دلته نقل کړي ښه وتركوه في قبر كان تحته تحت في سر ثم حمل الى باب القبر قد عظيم وجاء مشايخ اليهود من قبل الذي بعد جمله الى بيلاطس قال قد يصير ذكرنا الزال الى اخره نضافه الكواب يوجد بحث ته په دې مسله دا ټول خبرې په هغه څه نقل کړې بار تفسیر د هغه مسلې چې څنګه دي نه راځي قال من سؤال من الله قال حوالي نحن انصار الله من لا الله د دې مدرکاران اجمن د مدد کوو الله څه تدبیر کول کړي نو د مکر معنا مخکې یو ځل موږ د حیلې خبره چې کوله هم دلته یو مکر حیلت الشخص لکوا او الله په یو شي په طریقې د مشاکله باندې یا خو مکر ستل ناکاره مقامات کون الله تک مستعملی په طریقې د مشاکله دا غیر کار نه تعبیر په مکر سره وشو دا الله راغی نه وشو اسکوینا مکر او حیله کله مستعملی په خیر کې هم کله په شر کې پټ وندي او تدبیر کول وقد قال غیر واحد عبارت تدبیر محکمنا او دا الله مبارک سمون ثاني ندي اللهم انكر لي ولا تنكر بي الله زما لپاره مکر کوا او په ما مکر مکوا بل اولا اطلاق دوشي په معنا مناسبه ده الله د شان سره سو کوی دا مشاکله ده سو کوی نه بعض تقدیر مکر اکثر مستعملی کې په شرع په الله کې بیا مشاکله شو اکه مستعملی کې په تدبیر محکم کې نو بیا خو الله کې مستعمل دی شي نو خلاص او طریقې ما تاسو ته په دیواسیرو کې دوه دي څوک یو ملګری منافق شي هله ویل دي هغه دا او الله دې کې جوړ لري اسو کوینا دا منافق نه دی بلکې د عیسی خپل مرګ دی هغه دا وی څوک سره ما په شکل شي ادا او بیا اوس روان دی مولانا عبد المجید خبره به کوم کړله او دلته راځي د خادمي خادم راوړي لما رحموا لي قصاه الريش باني ولا هم ورکي والله اعلم وال بصر نور غنا او توصله او خپل د خوراک اسکلو کې ختم شو پتور مل ملائکه په موح العرش وصار انسيا ملكيا ارضيا سماويا اګه ته یو مسله اصول یې وجه بیا په ټول مې ولې په ټول پکې مې یو دا ټول پکې دي کنه اصل کې مسله په سولې موجله نه مرزان وای په سولې خېجه وړو او بیا کمزور شو دا خیال کې مر دی او دا مر نو ژوندو نو کمزور علاج معالجه وشو جوړ شو نو بیا سره روان شو د شام نه تل د شتغه کشمیر ته اوس په کشمیر کې شاهزاده بابا چرته ده دا عقبه په شرکات کې یو خبر کو چې خبر صادق څه ته ویل رښتینی خبر یا خو پیغمبر ته خبر کوي رښتینی یا خبر متواتر راشي رښتینی وي نو تاسو بیا ولې معنی چې عیسی علی السلام صلی الله علیه وسلم چوي زمو کتابونه وي او اما خبر عیسی او خبر النصارى دا عیسایانو خبر چې عیسی علی السلام شهید شوی دی نو تواتر هم دا متواتر نه دی خبره پوه ولې نه دی ځکه چې جړه د يهوديانو جړه د يهوديانو چې ختمه کړې و بوختي نه سره په خپل نه سرور پنځه کسان به پاتې شي او تواتر باندې جوړيږي بیا بل اعتراف چې انسان چې د يهوديان چې د حضرت موسی موسی اسلام دین به همیشه وي نو په دې لحاظ بحث کو بیا وايي تواتر ممنون دي تواتر نشته دي یا په اول سر کې چې دا کوم خلک تاسو وایي دومره نو د عیسی اسلام په اړه او یا يهوديان په زمانه کې عیسی د بختي ختم کړی په دې لحاظ سره دا تواتر نشته دی زمون په کتابونو کې تواتر نشته دی يهوديان چې وایي د عیسی اسلام دین به همیشه د موسی اسلام وایي تواتر ذکر شي په دې منځ کې خلک کم شي دي او د عیسی مبارک په اول وخت کې خلک کم دي دا پکې بلش یو بل خبره مې کوله یو زمانہ بل و په خبر متواتر کې اسلام ضروري دی یو صاحب زما دا ویلو دا خبره یاله په تواتر کې د حاجت نشته ها ګم خلق وی چې عادتا د هغه اتفاق په دروغ باندې ناممکن وي هغه یو خبره وکړي انتهائی فحش وي او بیا د اولنا په دریم نمبر په دریم نمبر تر خبر رسیدو پورې په هر وخت کې دومره ګڼ کسان وي چې دا اتفاق په دروغ ناممکن وي او یو خبره وکړي رسوي مفید دی یقیني مسلمانان وی که کافران وی هر څوک چې دا دې خبره وکړه دین تدبیر کو الله تدبیر محبوب کو الله کا تدبیر کو ان کے دے اذ قال الله یا عیسی انی متوفیک دا دې یو مشکل دام دی متوفی اکثر پر ایک مستعملی کی سے وفات کوم دی روح دی وفات نشي وفات خو وفات څه کوي نو عیسایان عیسایان کدا مزایان دي دلته فاسق نه دي کول متوفق دا چې قول شته عیسایانو په خپل مې په خانه چې الله پاک درې غنټه وفات کړي بیا یې ژوند کړي دا یو قول دی او دویم قول دا دی چې متوفق پورا دی اخلم قابض کا دلته ترجمه کې د متوفی معنا د قطاده وایي دې کې مقدم وخت دی یا عیسی انی را پرلیا د تا ځان ته خېجوما یو متوفی کا او په آینده کې دی وفات کوم ازل تحدیث پیش کړي په ان عیسی لم يمت و ان یراج الیکم قبل یوم القیامه دم متوفی کا عمر دی پورا کوم مستوفی اجل عمر دی پورا کوم دریم قابضك ومستوك من شخصك قبض کوم د شخص د زمکه نه وشتو سلورم او د کوم د په خوب کې وشتو پنځم په شان د متوفر خواهشات نفسانو پاک پاک شي یا پوره د اخلاق د روح او بدن دواړه خبره پوښي دلته یو یاد ځان دی ابن عباس رضی الله عنه چې هغه پاک شوی خدا قول ټیک نه دی مفردات ابن عباس په حواله ده او په دې بخاری کې شته دی ان صاحب یې سوارا وې دی وفات شوی دی او دا قسم دی او بیا اوس نقل کوي ولو بي ظالم مقامي کلام اخشر مجرود دسی خبرې کوي چې پوسټه کې د خلکو تیراپی دي او بیا د خبرې نقل کړې دي چې هغه دا چلو کړو ادا چلو کړو د روز په قبر کې پروت او د روز بیا پورته شو او تاسو ما بیا ویلي وګوره هغه الٰه ته چا رب مقبول شوی دی الٰه دې په حق کې شوی دی تب دې خاوري چې مته الٰه پټوي او ته حلاکت کې کفن لري د محاسن پټوي تعجب اسمان را څنګه خپل دې نه پسند شو او اسمان کو الله تعالی باندې کړی او زمکه په خپل غیر بدل نشو او الله د زمکه باندې کړی دریا ګور څنګه ختم شو اچلوي کې والله دې نو څنګه روان شي او الله بندوي کې دې حیوانات دا ټول خبرې نقل کړې دي دا ټول خبرې وی غلطې دي د خپل طرف نه کړې دي بهر تقدیرو دلته موږ اکثر مفسرین وایي متوفی کا داول به قبض کم بیا به یا متوفیکا بدن او روح دواړه دخل یا متوفیکا پورا کون د عمر ستا پورا کون کې د عمر ستا متوفی مستوفی وجلک عمر دی پورا کون نو په دې ځکه مولانا مودودی هم ویل دي چې د متوفی معنا کې احتمالات شته او دا لا سکه چې بل رفع الله کې احتمال شته رفع الله معنی الله او چت کړه دی روحاني ک مرتبه پر اثر او ک بدن پر اثر د څه خبره وکړه نو بس تا فرق د اعتراض مقیده وا او بیا ځل پس نو بیا مولانا سے بوایي چې الله پاک د سورې نساء کې دا خبره کوله وما قتلوه وما صلبوه دا خلق پکې وای د سی ویلي د سی ویلي یعنی دا مشتبه الفاظ را پړدای او خبرې کوي نو ما تاسو انی متوفیک ته په ترجمه کې یا مقدم لاول به قبض کم ورسته به متوفی کم یا متوی د کون کې هم تعالی را یا پورا کون کې د عمر صاحب یا بلا بابا او استاد دواړه د اخلاق دا ټول په کې دا ورا په ولیا ځان کوشش کوم او د ځان معنا چې کوم ځای کې عزت من ځای دی او ځاګه ومطهرك فاكون تعالی د کافرانو عیسی يهوديان وجاء الذين تبعوا ګرځمت نساته بشوي دي هغه څوک دي عیسایان دي هغه څوک دي مسلمانان ټول فوق الذين كفروا په يهوديانو باندې بوچت وي په دلایل سره او په تور سره هر ځای چې عیسایان کمزور يهوديان به کمزور دي تر قیامت پورې بیا به ما ته واپس تاسو وي په سره به کوم تاسو منځ کې پاک وکړي پس هغه کسان چې کافر شي دي عذاب ورکړي او عذاب سخت دنیا او آخرت کې او نه وي د پاره څوک مدد کوي هغه کسان چې ایمان دار دي عمل صالح ګره په مغین جوړ داري او الله دوست نه کوي ظالمان ذالک دا چې کوم ذکر شو نو ذالک لري پتا باندې نو آیاتنا والذکر الحکیم او د یاداش نه چې قران دی مضبوط ان مثل عیسی او مخکې خبرې بیا راځه عیسی چې پلار نشته دی نو دا بیا پلار څوک دی نو ان مثل عیسی نو موږ علماء لیکي وي تشبيه د ناشنا ده د ډیر ناشنا سره دا ناشنا چې پلار نه او ډیر ناشنا چې پلار یو نه بشک شان د عیسی حال د عیسی پرز الله باندې د الله په فیصلو کې او شان د آدم دی خلقه من تراب پیدا کړ الله الله د آدم خاور دی ورته شان شو ثم تلاقیم کې شي لاول خلق یو کو بیا موجود شه دان کې دی شي یا تصویر دی الله اراده ورستوالی مستسو الحق من ربک حق ثابت رستانی فلا تكن مکه کې ممتلئ شکوي فمن حاج کافیه سوق ستر بحث کې پشان د عیسی کې پس څنګه راغلی ته علم فقل ورته وای تعال وراش تعال اصل کې مستعملی بس کې پور تراشه پور تراشه دا خو اوس په معنا دا راشه دا پور ته پکې راځي او دا پور ته مانام کېږي شي اوس پور نه په هي پلان مرتبه کې نه راشه پور ته شا علم به حاصل شي وګورک او چت بشي نکو ابنا انا ول خپل زامن او ابنا انا کوم زامن تاسو ونسانا خپل بیانې ونساکم خپل بیانې تاسو باندې او ان اسنا وان کوم خپل نفسنا او تاسو نفسنا ثم نبتهل بیا په دعا او په عاجزۍ باندې مباهله دې تویل شي دعا داسې بهلا بهلا سو کو الارت کوي سو دعا کوي سو مطلق اته وایي دعا مو کو په عاجزۍ باندې او په غزول لعنت الله په هغه چا باندې سو دروځنوي په شان د عیسی کې چې کوم مخې د نجران وفد راغلی نبی قسم مو سره راغلی لاول چې بحث شروع کین دراغلی دي یو شپه تک سار مخکې ویل سوال اس پکې مشرانو په سوال اس کې درې کسان دا مشرانو ابو حارثه بن القما الاهم السيد العاقب المصي او داغي په بنس کې بحث وشو او چې بحث وشو نو پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم په حقیقت مباهله وو نبی صلی الله علیه وسلم خبره ته بس تاسو ورولګم امانتدار یقینا امانتدار لابعثن معكم امین حق امین حق امین حق امین حضرت عمر وی زما مشری ته په دغه وخت شوق پیدا شو چې دا پر طبي مال راکړي نه خبوش ابو عبیده ورته کېږي زود الجراح نو هغه مشر کړو دا پکې د حضرت ابو عبیده الجراح صفت شو نو دا هغه خبرې دي چې په دې کې راځي اوس پات شو مبارک او زما استاد نظامن یا خزه دا پکې وایي دې ته اشاره کوي چې کسره په خپل کله کله مال کې نشي زوی هم بچ شي خزه هم بچ شي دا پکې دې ته اشاره شولا چې زه په یقینا په حق یم که په حق نه نظام د مخ کې کړم نظامونه مخامخ کوم او بچیو له مخامخ کوم او د څه په سره راوښه اوس پکې نور خبرې کوه د دین معلومیږي چې حتی علی پیغمبر خدا ذکر حسن او حسین او فاطمه دا جو پټو دنیا کې غوړه خلک دي نو دا علی مبارک بعد شیغان حضرات وایي د پیغمبر خدا نه وستو د تمام خلقونه د پیغمبران هم اوچته دا په یو ملحد ویل دي حمسی څوک دی شیعه دی وانما زم او بیا دا غنه وستو دې لپاره چې یقین حق حق باندې اب بیا نه سبا مهارش ته کني شین دا غنه پس پوښوي نو قد اخرج مسلمون الى اخره بیا په پیغمبر خدا دغه مسلمي دا کتاب مې راوړل دا په یو دا شیعه ګانو حضرات پسې چې علي افضل له ټول پیغمبرانو سوا د محمد علی السلام نه لکه چې انفسنا د دې مراد څوک دی زامن خو حسن حسین شو خدي حاضر فاطمه شو لا نو انفس چاته خو ځان خو دعوت کې خپل ځان ته आवाज کوم بل چاته आवाज کوي او بل څه ته ویلې دا زما نفس دی او نفس د پیغمبر خدا خو دار چانه وڅخته نو دا حضرت علی نفس د پیغمبر خدا نفس او چې پیغمبر وته شي ناری په ټولو چت شو سوایی داسې انسان لا يدعو نفسه بالمراد غيره واجب او غیر خو علي دراکو شو چې نفس الرسول شو او هغه پیغمبر غره دی قال ويؤذ كذلك الحديث المنقول سوق غواري آدم په علم کې مفتوحات کې ابراهيم په علم کې موسی په قوم کې عيسى په صفات کې دوی ګورالي ده دلالت کوي د افضل ټول انبیاء او صحابه او اجاب الرازي چې اجماع مناقض ده چې پیغمبر خدا افضل دی د هغه چن چې پیغمبر نه او علي خو پیغمبر نو یقین شو چې هر کله پیغمبر خدا نه دی لاندې شو نو پیغمبران دي دا نه لاندې شو بیا استدلال حمسی امام رازی غلط او دې صاحب جاری شوی دي چې ولی افضل دی پیغمبر او په دین کې فانه کې چې یو ولی بلکې هر مرتبه د ولایت وردا د پیغمبرینا ځکه چې ولی اخلي د الله نه بلا واسطه او پیغمبر اخلي بلا واسطه اصل چې بلا واسطه اخلي او غربي دار چانه چې واسطه جبريل او غیره باندې اخلي وهذه المقاله اهر قاضي مخالف مقالته مخالف لمقاله الاسلام يعوذ بالله من ذلك ولا احد اكذب ممن يدعي چې ولی اخلي د الله نه بلا واسطه لقد يخشعر المؤمن سماع هذا الاعتراف وحكيوي سپاغه چا چې ما ته متهم نه وي یو سره یو پر کتابو قتل تاسو کو ودا فيه ما خص رسول الله پدې کې ما ده الله د رسول نه رسول شفاعا یا ما پر مخامخ به فانت جاءت هذا الكاذب على الله حيث ادعى مقاما بكلمه يتكلم الله كموسى محمد عليه السلام وعلى سائر الانبياء سلو سو اتیا سلو سو یو اتیا دلته هم دا بحث شو بیا هم چې تاریخه په کوم ځای کې ورته په مدارک کې برازي ابن کثیر کې برازي په نور کې کوم ځای کې برازي خضر علیہ السلام ولی دی موسی پس غره دی نو معلومه ده چې خضر ورسو نبی ورسو او دسی خبرې پرشته لیکن دا کلمه د کفر ده څوک چې ولی او چرته د پیغمبرنا دا کلمه د کفر البته د خلکو څخه خبرې کړي هغه کوم څه بحث کوي مولا علی خان جواب کوي مرتبه د ولایت چې دا وي د نبوت نه اوچت ده دا بیا غلطه شو دا غوې د دې ترجمه کې دي شي په دې نبی کې دوه مرتبه دي یو مرتبه د ولایت او دوستۍ د الله سره ده یو مرتبه د نبوت چې خلکو خبر ورکړي نو کوم تعلق چې د الله سره دی هغه تعلق او شرط دا تعلق نه د مخلوق سره دی دغه په کې جواب کوي لیکن دا لته موهین د خلاف المقصود دی او دا علماء لیکلي دي په شرقایت کې ګورا په شریف اکبر کې ګورا مدارک کې ګورا بیزاوی کې ګورا ټول تفاصیل کې څوک وایي چې مرتبه د پیغمبري لاندې ده د مرتبه د ولایت نه هغه سره کافر دی ها اتفاقا ولې زه بیا واپس راشم زه په شیرګړ کې وم سړی نه خې او په شیرګړ کې یو خلاصې ویلو چې مرتبه د پیغمبري لاندې ده او مرتبه د ولایت اوچته ده دلته هم د شق مقلان او بیوقفات په دنیا کې شته دلته ما تاسو ویلي د هغه هیته یو سوي کتاب کې ته په کتاب کې چې مرتبه د ولایت اوچته ده ولی د الله نه براه راس اخلي او نبی کو ته جبريل اخلي نو سو براه راس نه مرتبه اوچته وي دا ول خلق خوري یو سره معصوم دی ته د دنه دا بلو چپته د دین زیات وقوف وسوکی دا د کفر کلمه ده چې دا خبره ونه کوي خو بهر تقدیر په دې عوامو ګره ډېر خبر شته تاسو طالبان مليان ما سره ناسي بل ګره سره براسي بل ګره سره او کدي اميان تلای او دا نه غړي وړي بغور کلمې د کفر وړي وړي ډېر به تاسو مرمشي باب تقدیر د انفسنا او انفسکم کی سلسله کی ان هاذا هو القصد الحق دا چې کوم ذکر شو دا بیان دی قصص مصدر دی او په معنا د مخصوص دی قصص قص یقص قصص قص ورپسې شو چې څنګه شي غیر قصص وي او دلته قصد کی فعی فعل منفوع المخصوص لدا بیان دی حق وما من اله الا الله نشتی معبود سوا د الله نه او الله هو خاوند حکمت فان تولوا کدی واپس شو د دینه نو الله واقف دی په فساد کوونکو باندې قل يا اهل الكتاب تعالوا ودا کتاب خواندانو راشي بیا وته الى کلمه دې خبر مراد کلمې نه کړه او خبر کړه سواء بيننا وبينكم چې برابر نه تاسو هم نه مونږ ټول اجازه دې برابر دي الله نعبد غدا دې چې بندگی باندې کوو تاسو الا الله مگر الله پوښوی نبی کریم سلام چې کله خط لګ کنو چاته لګ رومیان نو په خط کې هم دقه خط او په خط کې دایا لاول د نبی کریم سلام کیسه کوي سلورم صفحه او پنځم صفحه بخاری نو پای کې د دې بحثونه شروع شي او پای کې بیا بحثونه کوو نو چې دا شروع کې نو په دې ځای باندې دا شي شروع کا لا وثنا ولا صليبا ولا صنما ولا طاغوتا ولا نارا ولا شيء ابن كثير 371 یو بل ته سجده کو کنه دام پکې وایا او بیا د ابو سفیان خبره په ګوره سن حدیبیه او دوس راځي بسم الله الرحمن الرحیم من محمد رسول الله اله رب العظیم الروم سلام علیکم الهدى ما بعد اسلم تسلم واسلم يؤتك الله اجرك مرتين فان توليت فانما عليك اسم الاريسيين يا اهل الكتاب تعالى الى كلمه الى غيره دا په 371 کې ابن کثیر نقل کړی دی واقعات تک دا بخاری ول اول سرنا چې موږ دلته بخاری ولو په اول سره ورو صفحه کې نه سوي لاول ابو سفیان دې د حرب موږ تلو حمص ته شام ته تلو او هرات البادشاہ ویلو کو چې اته الله ز کامیاب کړم د ایران نو خلاف او نو په الله په ممن لازمي زبر د حمص نه پاک شام کې بدر خلا په حمص د حمص نه بزم ایلیا ته بیت المقدس ته پیدا نو د بیت المقدس ته روان دی د حمص او په دغه دوران کې د پیغمبر خدا خط دا ورسېد د دحد الکلبی په لاس باندې چې وربه کې د بصرا عظیم ته هغه به ورکی چاته هرقل چې خط ولا ورکړ شو نو خط ولستو دلته ولستو لږ کړی او په 411 12 باندې ګری کې چې اول خط ولستو دی ولکه دلته څوک عربستان والا شته کنيشته نو موږ ان تطریب وفد موږ تل تجارت لپاره نو موږ او کتلې شو دا اوس چې اوس نو حاضر نو چې حاضر کو نو موږ ته پوسو کړو چې پتا سو کې دا کم سره داوا د پیغمبر کې د نږدې په نسب کې سو ابو سفیان زما د ترز ویلې او په دغه خلق کې زیات نږدې پیغمبر خدا ته زوم ابو سفیان بن حرب حرب بن امیہ امیہ بن عبد شمس عبد شمس بن عبد منان محمد د عبد الله عبد الله د عبد المطلب عبد المطلب د عبد منان نږدې رشتہ خج دی خو را مخ هغه را مخ او مرګ ته تاسو شاته کینئ دی به ما ته ګورو تاسو د تشاته ساته کېنه مخامخ یو تل کېنه چې یو بل شرمي چې خبره رښتیا نشي کولای دا خیر داوا د پیغمبري کوي پتا سپی نسب څنګه دی په دې پوښي هغه خاوند د خنسب پلار نو کوي چې د بادشاہ تر شي وو کنه نه پتا چې بل چا پیغمبري داوا څخه تکړه کنه وینا دا سره داوه د پیغمبري په پتا سکے نو د وعده چرته وفا ما ته وعده ما ته کړی دا نه دا وی نه او اوس وعده ما ته کړی اوس یو وعده کړی سره خبر نه چې سره به راسي کنه به راسي ځکه چې پښپغم د هجرت باندې په حدیبیه کې وعده شو چې لس کاله جنت وو پیغمبران هم دروغ نه وي دوی دروغ نه غیم دروغ نه وي پیغمبران هم وعده ماته دین نه ماته دا نور خبره پرې خو او که چرته دا تاسو کې چرته بل چا دا ور پیغمبري کوي ما دین دا سره مقابله او سیالي کوي که پلان کې چرته بادشاہانو ما به دې بادشاہي طلب کوي د پلان کې په دا ور پیغمبري خدا تعالی نشته اته جنگونه کوي کله دې کله مونږه نو دا قصې د پیغمبرانو همیشه د قصې حالت وي جنگونه کوي کله غالب کله مغلوب او انجام د پیغمبران دا ورته او دعوت سره ودا ان نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئا د پیغمبر دعوت هم دی دا پیغمبر دعوت وی چې مونږ وروجي لکه دا ستا خبرې ټیک وي کنه نو زما د خپل د لاندې زمکه ده کنه دا بغه قبضه کړی راوړی دا خط بسم الله الرحمن الرحیم من محمد عبد الله ورسوله الى هرقل عظیم الروم دا د محمد چې ان بنده الله رسول له د هرقل په نوم خط ته د روم مشر دی سلام علی من اتبع الهدى سلام دې په هغه شاوي چې حق تابع دي اما بعد اسلم تسلم مسلمان شه بچ بشه کتاب خواندانو راشي یو خبر استاذ موږ شریک ده چې الله نه ما څور بچا بندګی نه کوي یو بل تبع الہ او رب نه وایو اګه تاسو واپس شي مخلواش مسلمان چې دا خبره بادشاہ وکړي او هم نه مسلمان شو خلق باندې او داسې یو کمو او چاته غواړي باندې کړی چې بهر ته وته لار نو واپس راغلو دا ته راځي ما تاسو ایمان کو ته چې کلکې په ایمان کې غنه څنګه یې تو راو سجدیو کړې نو ته نه اوس تاسو نه چې وو ته مرګ ته نه وای لقد امرا ډیر غټ سو خبره د شاد ابن ابي کبشا ورته یې دوه بادشاہ کیږي لقد يخافوا مالك الاسفل ورته دې ورته بادشاہ کیږي زما په دغه وخت کې عاجزي اختیار کړه چې دا خبره قلبي تر روانه ده ورست الله ایمان زما په سینه کې راوسته ابو سفیان وی دا حدیث دی په سلورمه پنځمه صفحه باندې د بخاری په جلد اول کې او په سلور سو یول سو په دول اسمان بیا دی اصله غلا اصله لفظ الله تعالی په بخاری کې سلګې له ټوټه خطبه ده د پر راغله ده دا حدیث التره بار تقدیر د آیات نه غینوي فوج فری کنه د دغه نه پس د توس بل څه دا د تا پیش کومه مولانا قاضی ثنا الله پانی پتی د شاه الله صاحب شاګرد دی د مولانا مظهر جان جان جان جان دی او څو ته وی دا مرید دی نو دا کتاب هم وګوره او خلق می پیر سه بم دی خبره پوښي او عالم هم دی تاسو ټینګول نه شم چې یو تر تزا کاګما یو بل راته دا اوري یو بل تم راته کاګما یو بل تا اوري خبره پوه شو زه په دې منځ باندې کېم نه دی خواته شم نه دی خواته شم یو طرف ته د دې کوشش کوم چې تاسو زه قران او حديث تراوو ادا نور خبر تر ولر نو چې قران حديث تمرم بیا تاسو بیا راځي امامانو ته بکندل کوي سپګي سپوري وای نو دغه نو بندول غواړم مکان مخکې زما دا رائے ده د امامانو خبرې به مني د مشرانو خبرې به مني او دا امام نووي رحم الله کلام به پیش کوما هغه به صحیح نو د نصيحت ترجمه الدين والنصيحه نردي ترجمه چې کین سوی امام تیمی رحم الله وای چې رفع الملام عن الائمه الاعلام دلو امامان نه ملامت شته دا بشر نه چې امام ابو حنیفه امام شافعی باندې تحدیث معلومه خو معلومه خو عمل پیدا کاوه دا څه به کېږي اتخذوا احبارهم ورهبان اربابا نادي يا رسول الله مثل مليان فلان تخدای نه ول یو چې حلال او طيب حلال او طواي او چې حرام دقه ته ویل شي رب نور ستوي دغه خو تاسو هم کوی په تاسو اعتراض کوم تاسو نه ابو حنیفه حرام کړی شافعي حرام کړی مالک نه وای په اعتراض پوه شو نو جواب ده مونږه چې کله د امامونو خبرې کوو نو په طریقه نه کوو چې د خپل طرف نه خبرې کوي وای قران پیش کوي حدیث پیش کوي مستند ده او هغه په قران حدیث نه پیش کول خپل خبرې پیش کولې نو فرق ده پما کان د تبور ایا کان یحل لكم الحرم فتاخذ قال قال هو ذاك چې قران سنت یو شانتي او دی بل شانتي کوي نو بیا حدیث پیش کو بخاری مسلم لا طاعت لمخلوقین بما الخالق ومن ها هو يسر چې صحیح حدیث مرفوع د رسول سالم د مقابلینا ناسخ نو او په ټول د خلیفہ د خلاف وا صحیح حدیث ته معارض نشته دي سند برابر دی او عالمان په عمل کړی دی بس کوه روان بهقي في المدخل بإسناد صحيح إلى عبد الله المباركي سمعت أبا حنيفة يقول إذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله إذا پیغمبر خبره پسس پر منظور پسس پر وإذا جاء صحابة النبي صلى الله عليه وسلم نختار من قولهم وإذا جاء من التابعين صاحبنا مقابلة بيكم فقد انعقد الاجماع المرتب على بطلان قول مخالف كله یو ته اجماع مفرده وي یو ته مرکبه مرکبه معنا د سلو ما ایمان د د د د د الذين بهر کوم نه قول نشته نشي نشته وی نو دغه تسلور کو به واخلي یا دا یا دا یا وقد خرسون لا يتم فيه الزلاله چې علما به سره دا وي ونحن نتبع سنتهم سیدا دا صوفیا کرام ما قالو قد تو خلاف شرعنا او په سات راغلي من جهال اتباعهم د قمقلا او د بی په تابعداري پای نو مثلا مستقبل چې حدیث مو صحیح موجود شي معارض نه مقابل نه او زه زکه په بل یو خبره کوم خو یې هم شم بعض خبره په خلی نشم ویلې مجدد الکسانی رحمت الله علیه ان چې ټیک نه ده ابن الحمام وایي چې دا په خدل د اشاره ده درایت او روایت دوه خلاف ده لیکن مجدد سیب چوي تاسو لسته کنه وی د مجددین صاحب مشران صوفیان خبره باندې اخلي مجلس په خپل وی د فقهاو خبره بخله مجتهدین بخله سفیان ما په خپل وی ته جای مجلس جای مجلس سمول دا مجلس زامن را متشوی دي زمون پلار که خبره کړی دا ټیک نه نه حرامن یو سره تلابت سره دا مې په چا باندې راتلو کوم ویلم کله کله شم فائد روان هات کې جاهلان د اولیاء د قبر سره د شهدا د قبر سره سجدي ورته کوي توافونه نشاتی نه کوي رناګان دي جمعتون په جوړي او کال پسرا غونډيږي لکه د اختر او دیو ته عرس وای د عائشه د عباس نه پیغمبر خدا چې بیمار شو صادق ته لپاره پروتو چې کله په تکلیف راغی نو محمد لري کړو رناګانی کی جماعتونه ولا مسلمین هدی جندوب سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يموت تنزل ورځ مخکې الا لا تخلقوا قبور مساجد ان ينهاكم قبر جمعتونه مجي وای تاسو د دې نه بندو خبره پوښي جواب کوه قبر سجدي دا د عبادت سجدي نه دا د عزت سجدي او د عزت سجدي خیر دا خبره پکې بحث دی صبر الشهید وایي چې د عزت سجدوي نو کفر نه دی سره د چا په باره کې اسی عزت او قدر کوي دې څه وي تاسو او چې د اسباب ولا بالا تر د طاقت ستې زامن نور ورکول شي او سجده ته دې سوي سجده عبادت سجده عبادت سي کفر خبره پوښتنه دام یادو او دا خلک سجده کوي سبا کتابونو کې شته او دا ټول لیکي امګه کوو فرمایي نبی سم چاته سلمان مکو مال ستا سلمان مکو نو عالم جبل ته مکو کنه او دا خلک دې جواب کو نو دا هم پکې تفسیری مظهری مې ته ویلې په دې ځان پوک په دې آیت باندې پاس بار تبدیل او زم په وطن کې دې ګندګۍ دي او دې ګندګۍ دي او د زمانه نه نو تفصيلات د قبر د پیاد دي مسله دا چې قبر لور شي نو سبکه یو قول دا دی چې سلام به هم قبله ته راځي او دعاګانې به قبله ته کوي لیکن صحیح مشهور خبردار چې سلام قبر ته شي او مخ به قبله ته کوي دعا بیا قبله خبره پوه شو او وایي بس حدیثو کې شته زه حد شوی فقه دا قسم دی کبیر وګوره ټول وګوره دا دا زموږ د بل سره دی هندیا عالم دی هغه ټول دی لیکن بیا هم تقصی خلق وی چې تاسو لاس شي حالات دې ګډوډ فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا نقول اشهدوا بأننا مسلمون یا له کتابي ولا کتاب خوندانو لما تحاجون ابراهيم تاسو دا بحث ابراهيم په اړه کې ولیکوي چې ابراهيم يهودي نصراني قران خو وایي ما كان ابراهيم يهودي ولا نصراني ولكن كان حنيفا مسلما او تاسو جاوي او تاسو فوق څه تاسو لا کتابونه فوق یا د علم مطابق خبرې کوي یا د علم کوي د موسی د دین خبرې کوي نو کولای شي اگر تاسو غلط کوي